علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم سوره یونس دی د تخویف دنیوی پیله تفصیلی نمونه بیان شو د نوح علیه السلام واقعه بیا وپسې د تخویف دنیوی اجمالی نمونه بیان شو د صالح علیه السلام د لوط علیه السلام بیا وپسې تفصیلی واقعه د حضرت موسی او د حضرت هارون ده چې الله موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام فرعون ته او د هغه قوم ته راولیږه او هغوی په ایمان رانوړ الله تباه او برباد کړو خیر موسی علیه السلام وسلام ته الله ډېر لوی روب ورکړی او د هغه په خبره کې ډېر لوی اثر و تاسو به وایئ چې دی خو راغی بس د دنیا به ایمان روړي وي نو قرآن مجید نه هغې بیان کوي فما آمن لموسی نو ایمان را نه وړو په حضرت موسی علیه السلام باندې فما آمن لموسی نو ایمان را نه وړو په موسی علیه السلام الا ذریتنا مگر الکانو مګر الکان ذریه دغه ته وایي اولاد ته اولاد مګر الکانو من قومه د قوم د هغه نه د هغه د قوم یو څو الکانو ایمان راوړو د چا د قوم ځینې خلک وایي قومه کې ضمیر موسی علیه السلام ته راجع دی د حضرت موسی علیه السلام غون قوم ایمان رانوړو که راوړی و یو څو هلکانو راوړو لیکن استاد صاحب وی دا مو خوښه نه ده ځکه د موسی علیه السلام قوم بې تمامیهي په ده دغه راوړی و ایمان راوړی و نو بیا د هلکانو څه خبره شوه د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې قومیهي کې ضمیر فرعون ته راجع کې ایمان را نه وړه په موسی علیه السلام الا ذریت مګر اولاد او هلکانو من قومه د قوم د چا نه نه د فرعون نه د ذریه معنی که موږ هلکان لیکن ذریه اولاد ته وی اولاد د دې وجه نه پخوا زمانه نه ده امیدګله چې د قوم یو سړی به او د بل قوم نه به ښځه کړې وه او د هغې بچي به پیدا شو نو وی به وی دا د دې قوم بچي دي خفه کېږي هم ځان پو یو یو شینواری سړی دی او د ممندو ښځه وکړي او د هغې بچي وشي ګوره پلار یې د دې قوم دی خو مور د بل قوم ده ده د دې به چې بچي وشو نو دې ته به څه وي اولاد د دې قوم دې ته به شینوارې نه وي اولاد د دغه نو دقسې فرعون قوم چې دي د فرعون قوم ځینې سړي وو چې هغوی په بن اسرائیلو کې ښځې کړې وې او د هغې نه چې کوم اولاد پیدا شوی نو هغې ته به څه اولاد د د فرعون د قوم د فرعون علا خوف سره د یری من فرعون د فرعون و ملئهم او د ډلې د هغوی د فرعون او د هغه د قوم ان یفتنهم هغه یره د څه نه کوله ان یفتنهم چې چېرته دې تکلیف ونه رسوي دوی ته د دې تکلیف د رسولو نه دوی یریدل و ان فرعون او یقینا فرعون چې دی لعال هغه ځان اوچتوونکی و هغه به ډېر ځان اوچت کو نخرې پخرې به یې کولې فی الارض په ځمکه د مصر کې و انه یقینا دا فرعون چې دی لمن المسرفین دا د زیاتې کوونکو نه خیر چې دا سختۍ شروع شوې نو حضرت موسی علیه السلام قوم ته خبره کوي خلک وی چې په کورنۍ سختۍ راللې دا ابتدا د خوشا د کامیابی ده چې په قوم سختۍ راللې دا ابتدا د دغه ده د کامیابۍ ده خو چې دوی هغه خپله طریقه اختیار کړي وقال موسی اوی موسی علیه السلام یا قومي ای زما قومه ریاضه دا اصل کې دی یا قومي خو هغه یې غورځېدلې ده او دا زیر د هغې په ځای پاتې دی ای زما قومه ان کنتم آمنتم بالله که چېرې تاسو ایمان روړي وي په الله که واقعي ستاسو په الله ایماني نو د ایمان تقاضا څه ده فعلیه نو خاص په دغې الله توکلو تاسو بروسه وکې ان کنتم مسلمین که چیرې تاسو واقعي مسلمانان د موسی علیه السلام قوم هم ډېر تکړه خلک وو فقالو نو دوی ووې دې قوم علی الله توکلنا خاص په الله باندې مونږ اعتماد کړی دی اوس وګورئ کنه د موسی علیه السلام قوم د موسی علیه السلام تابعدار و که نور یازه نو د دې وجې نه هغه ځای کې هغه نو چې فما آمنه لموسی الا ذریه من قومه کې ښه خبره دا دی چې قومه کې ضمیر موسی علیه السلام ته مه راجع کوئ فرعون ته راجع کوئ علی الله توکلنا خاص په الله باندې موږ بروسه کړې ده او بیا توجه الله ته کوي ربنا ای زمونږ ربه لا تجعلنا ته موږ مه ګرځې فتنتا ځای د عذاب للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو چې دا راځي او موږ له عذابونه راکوي ونجنا او ربه موږ ته نجات راکه برحمتک په خپل رحمت ربه زمونږ د باندې حق نشته خو په خپل رحمت باندې مونږ له نجات راکه من القوم الکافرین د قوم کافرانو نه خیر د یهودو دا مذهب و چې تاسو منځونه کوئ نو په خپلو جوماتونو کې به کوئ د جوماتونو نه بغیر د دوی مونځ بل ځای جایز نو چې کله فرعون شکست وخوړ په دا جادوګرو په دغه کې نو د فرعون ظلمونه نور هم زیات کړو د بنی اسرائیلو چې څونه عبادتخانې وې هغې ټولې روانې کړې چې روانې کړې نو دوی ایران شو چې خدای اوس به مونځ چېرته کوو ځکه د دوی مونځ خو بغیر د خپل عبادتخانو نه جایز نو بل ځای نو الله تعالی حکم راولېږ موسی علیه السلام ته چې قوم ته دې وایه چې په کورونو کې مونځ کوي مجبوری ده نو د مجبورۍ د وجې نه کورونو کې مونځ کوي خو دا یو قید دی په هغه کور کې مونځ کوي چې هغه مخ په قبله جوړي کم کور چې مخ په قبله نی هغې کې به دغه نه کوي مونځ به نه کوي و اوحینا الی موسی منګه وحی وکړه موسی علیه السلام ته و اخیه ورور د ده ته ان تبوعا چې تاسو تیار کې لقومکما د پاره د خپل قوم به مصر په مصر کې بیوتن کورونه وجعلو بیوتکم او وګرځوي خپل کورونه قبلتا مخ په قبله مخ په قبله وګرځوئ مونځ کوئ واقیم الصلاة مونځ مه پرېږدئ واقیم الصلاة ودروئ مونځ وبشر المؤمنین خوشخبری ورکه مؤمنانو له وقال موسی اوی موسی علیه السلام رب ته توجه کوي ربنا ای زمونږ ربه انک آتیت فرعون یقینا تا ورکړی دی فرعون ته وملئه ډلې د هغه ته زینتا ښایست دا بنګلې دي او دا سورلی دي او دا قسمه قسم نعمتونه دي ربه تا ورکړی دی فرعون ته او د هغه ډلې د سردارانو ته زینتا ښایست و اموالا او مالونه فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې ربنا ای زمونږ ربه لیدلو د دې به انجام سي لیدلو دوی به ګمراه کی خلق عن سبیلک د لارستانه لیدلو کې دا لام د عاقبت لپاره دی ښه د تعلیل لپاره نه دی لکه تاسو وایې که نه خپل بچي له موبایل ورکې نو ښځه درته څه ویني موبایل خو دې ورکه خو بس دغه به شي نو د هر څه نه به پاتې شي نو نو دلته هم دې ربه تا دې له دا هر څه ورکړه نو انجام به سي لیدلو دوی به واړی خلک ګمراه به کي خلک عن سبیلک د لارستانه نو موسی علیه السلام ته چې کله د وحې په ذریعه دا معلومه شوه چې دا بدنصیب ایمان نه روړي دا فرعون د ده قوم ایمان نه راوړي نو شروع پې کوي خیرې کوي دوه خیرې ورته کوي ربنا اطمس ای زمونږ ربه ته تمس وکې علی اموالهم په مالونو د دوی تمس د صورت بدلیدل تمس د صورت بدلیدل نو ربه ربنا تمس علی اموالهم ربا ته بدلوالی د صورتونو راولی علی اموالهم په مالونو د دوی د پیغمبر خیرې ګورې د خولې نه وتلی وه لیا قبلی همدقسې وشو د دوی سره چې کمې سونې وې کمې چاندي وه یا کم جواهراتو ټول کاڼي شو وایي تر دې پورې چې په کور کې څه شی پراته و هغه هر شی دغه شو کاڼي دغه وایي مزري استاذ چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې د دې یهودو په علاقه کې یو تیلی وموندل شوه تیلی کڅوړه په هغې کې د انډې په شان کاڼي او لاسونه چې څنګه تیږي وي د دې په شان ته کاڼي چې راوړل وې کتل محققینو ده ووی چې دا پخوا انډې وې خو دا دغه شوي دي کاڼي شوي دي هر شی دغه شو کاڼي شو نو ای زمونږ ربه ته بدلوالی د صورتونو وکې راولی علی اموالهم په مالونو د دوی یو دوا خیره وشدد علی قلوبهم او سخت کې زړونه د دوی وشدد علی قلوبهم او سخت کې زړونه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نه وړي ولې فلا یؤمنو دوی ایمان نه راوړي حتی یرو العذاب العلیم تر دې پورې چې دوی ویني عذاب درناک واشدد او ربه ته سختي وکړه سخت علا سخت کته علا قلوبهم زړونه د هغوی ولې فلا یؤمنو دوی ایمان نه راوړي حتی یرو العذاب العلیم تر دې پورې چې دوی ویني عذاب درناک ربه د دوی زړونه سخت کې چې چرته کلمه ونه وایي ځکه دوی خو هسې ایمان نه راوړي خو علي به ایمان راوړي چې په عذاب کې گرفتار شي دلته طالبان سوال کوي مزري استاذ هم دا سوال نقل کړی دی چې موسی علیه السلام دا خیرې ولې کوي ربه ته د دوی زړونه سخت کې چې کلمه ونه وایي دا خو د موسی علیه السلام د منصب سره د منصب د نبوت نه خلاف دی د پیغمبرۍ ذمواري د پیغمبر سی په خلکو کلمه ویل رسول پاک به څه وی قولو لا اله الا الله تفلحو دا موسی علیه السلام ولې وایي ربه د دوی زړونه سخت کړي چې چېرته د خولې نه دغه ونیسي کلمه نو استادانو به وي چې دې ته خپله اشاره قرآن مجید کې دې جواب ته شوې ده فلا یؤمنو دوی ایمان نه راوړي حتی یرول عذاب العلیم مطلب د دا د ریاضه هسې خو ایمان نه راوړي خو چې کله ربه ته پې عذاب راولې او په عذاب کې ګیر شي هسې نه چېرته په خولې کلمه ونه وایي او چې په خولې کلمه وویل هسې خو وایي نه خو په خولې به وایي ربه ستا به پې رحم وشي نو چې رحم دې پې وشي نجات به یې ورکړي موږ ته به بیا مصیبت جوړ شي نو د دې وجه نه ربه زړونه سخت ایمان خو نه راوړي خو زړونه نور هم سخت کې چې په عذاب کې گرفتار شي چې گرفتارۍ په وخت کې دوی دغه ونه وایي کلمه ونه وایي چې همداسې دغه شي یا دې کې بله مطلب دی دې اظهار د بغض کوي د بغض ده ته ښه معلومه وه امیدګله چې فرعون کلمه نه وایي د ده سرداران کلمه نه وایي نو دی اوس اظهار د بغض کوي وی ربه زړونه یې سخت کې زړه به داسې کې ربه کلمې نصیب مه کې مطلب دا دی چې دې کې اظهار د بغض کوي اظهار د بغض څه مطلب تاسو وایې که نه ربه په شیطان لعنت وکړي دا ولې وایې ولې په شیطان خو لعنت هسې هم شوی دی شیطان باندې لعنت نه دی شوی شوی دی که نه نو دا ته ولې وایې چې ربه ته په شیطان دغه وکړي دې کې ته اظهار د دشمنۍ کوې چې ربه سخت مې ورسره بغض دی څنګه چې پې تا لعنت کړی دی ربه داسې د نظم سوال کومه چې ربه په ده دغه وکړي لعنت وکړي نو دلته هم دی ربه لکه څنګه چې تا د دې ایمان نه دی نصیب کړی که نه ربه زه هم درنه سوال کوم چې د دې ایمان مه نصیب کړی خدای دی دې ځان لرو قال الله وته ووی قد اجیب دعوتکما یقینا قبول کړی شو دعا ستاسو دواړو قد اجیبت یقینا قبول کړی شو دعوتکما دعا ستاسو دواړو موسی تا او ستا رور چې کومه دعا کړې ده دلته سوال دی دعا چا کړې وه ریاضه موسی علیه السلام کړې ده دا دغه پکې ولې راوسته هارون مزری استاد وی وجه د هغې دا وه چې موسی علیه السلام به دعا کوله او هغه به امین وي او مسله دا ده چې څوک دعا کوي او بل پې امین وي دا د دغه د دواړو دعایي وی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول کړی شوه دعا ستاسو دواړو دعا مې دله قبوله کړه خو فاستقیمه تاسو نیغ اوسیږئ هغه زما کم دین چې دی په هغې نیغ اوسیږئ ولا تتبعانې او تاسو تابعداري مه کوئ سبیل الذین د لارې د هغه خلکو لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي دوام یې دله قبوله کړه واده خو ګورې په خپل دین باندې نیغ اوسېږي او د ناپوهه خلکو په لار مه ځئ ناپوهه خلک څوک دي مزري استاذ وایي د شپې به دعا وکړي او سبا وی ربه زما خو دعا قبوله نه شوه دی وی چې بس ما د خولې نه دعا وتله او قبلېدل نه تا چې دعا وکړه الله قبوله کړه اوس الله حکیم د هغه موقع ورکوي چې کله موقع راشي بیا دغه کوي د دې وجې نه مزري استاذ وی د بل عالم نه نقل کوي چې دا دعا ریاضه قبوله شوه خو څلوېښت کاله پس د فرعون د هلاکت کومه دعا چې د کړې وه هغه الله قبوله کړه خو موقع الله فرعون ته ورکړه څلوېښت کاله پس بیا دا دغه شوه فرعون باندې د عذاب راغی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او تیر کړه مونږه بن اسرائیل په دریاب باندې تیر کړه مونږه بن اسرائیل په دریاب باندې خو چې تیر شو نو فاتبعهم رو رسېده د هغوی پسې فرعون فرعون و جنوده لښکر د هغه اتبع علم لغت والا وی اتبع دا منه دی چا پسې رسېدل یو دی اتبع اتباع دغه ته وی چا پسې رستو تلل فاتبعهم فرعون نو رو رسید داغوی پس فرعون و جنوده لخکر داغ لخکر داغ الکه موسی علیه السلام ولا پلار وجلو کنیکی ولا وجلو چې دا واپس راتلل وی اس نیو کړی خو بدماشو دی دا فرعون بدماشو بغیا د وجه د بغاوت نه و عدون او د وجه د سرکشی نه دیم په دې دریا برانه نوت حتی تر دې پورې اذا ادرکه الغرق چې را لاندې که دله غرق کېدلو د اوبه پې د یو طرف نه او د بل طرف نه دغه شوې رالی او د غرق کېدو ګیر کو یو څو غوپې یې هم ورکړئ نو چې غوپې ورکړې نو د چغې شروع کړې نو قال د ووې آمنتو ما ایمان روړې دی آمنتو ما ایمان روړې دی پس شي انه چې بېشکه لا اله نشته د معبود برحق لیک د عبادت الا الذي مگر هغه الله دی آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان روړې او په هغه باندې بني اسرائیلو وانا من المسلمین او زه د چا نه یم د مسلمانانو نه یم دا ده چې کله دا کلمه شروع کړه په دې غوپو کې او دا دریاب غوپې ورکوي روایتونو کې به دله راشي حضرت جبریل هم ویرېده چې ربه زړه کې وایي ربه خیر وکړې ګورې الله ډېر مهربانه دی چېرته پې دغه نه شي مهربانه پې نه شي نو دا بدماش خو ایمان را نه وړي خو دا د خولې ایمان د وجې نه پې الله رحم ونه کړي وایي هغه ولګېده په دا خوله کې وله خټې ورکړې چې دا دغه نه وایي کلمه خو هسې هم نه ویله خو د وجې نه چې د الله رحمتونه پې راکولو نه شي بیا به د خلک تنګي نو څه ورته وایي سرکوزیه الان آیا اوس یو دی الان د دې معنی که به وی اوس دا بیا دی الان خو دا یو الف په بل کې دغه شوی دی الان ایا اوس اوس ایمان راوړې او مخکې د مؤمنانو ماشومان حلالول وقد عصیت او تا نافرمانی کړې وه قبلو مخکې د دی نه وکنت او ویت من المفسدین د فساد کوونکو نه فلیوم نو نن ورځ فلیوم نو نن ورځ نو نجی کا موږ نجات درکو تعالی نو نن ورځ موږ نجات درکو تعالی بې بدن کا د بدن ستا ستا د بدن له موږ نجات ورکو د دریاب نه د لره وباسو نو چې چپې راللې چې چپې ورکړه غاړې ته یې وغورځو ځنې معنا د دې هم دا کوي نو نجی کا موږ نجات درکو تاله لیکن مزری استاد وایي چې نه نجوه په عربی کې اوچتې ځمکې ته وایي نجوه اوچتې ځمکې ته وایي نو معنی دا ده فلیوم نو نن ورځ نو نجی کا په ځمکه باندې غورځو بې بدنې کا بدن سته اصل کې دا او چې د بني اسرائیل نه دي د فرعون د نامې نه یریدل چې رسول الله ولا خبر ورک حضرت موسی علیه السلام ولا خبر ورک چې غرق شو لاړ د دې بیا نړه نه کې یقین نه کېده چې نه دا بلا چېرته بیا راونځي نو الله وایي داسې چې شرپ ولا اوبه ورکړه نو بار یې دغه که وغورځوه دا لویه تنه پرته وه لتکونه چې ته شې لمن خلفک د هغه چا دپاره چې څوک رستو ستانه دي د دې رستنو خلکو دپاره شې آیه یوه نښه و ان کثیرا من الناس او یقینا ډیر د خلکو عن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه لغافلون بې پروا دي معرف القرآن استاذ هم دا خبره کړې ده منګه واړو ډیر وړوکیو مخو خلکو به داوی د وړوکوالي خبره نه یریږي د اخبارونو کې به راتلل چې فرعون جوسه چې ده د مصر د قاهرې په عجبګر کې پرته ده د فرعون چې کم جوسه ده مسالې مسالې ورکړي دي ورته هغه ډانچه اوس هم د مصر په دغه کې پرته ده خو په د قاهرې په عجبګر کې پرته ده خو معرف القرآن استاذ دا تعریف دا بیان کړی دی تحقیق چې اوس موږ ته پته نه لګي چې دا هم هغه فرعون دی چې هغه د موسی علیه السلام مقابله وکړه او که دا بل دی ځکه چې پخوا به هر سړی چې د مصر بادشاه و هغه ته به دغه وي څه ورته وایي فرعون به ورته وي نو بس دونه زموږ یقین دی چې فرعون دی او الله راواغشت او دغه کې غرق کړو دریاب کې او دریاب بیا د الله په حکم دی بار وغورځو او نن د رستنو خلکو د پاره عبرت دی مونږ او تاسو له پاتې شو دا کم بدن چې ماوی په دغه کې پروت دی اوس په دې هغه یي هغه به او که هغه ني هغه به ني وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد دعا به وکړي ملګرو ته ملګرو ته به دعا دا احمد صاحب راغلی دی د عمرې نه او زمونږ خوشقسمتي دا ده چې زمونږ برګري عمرې ته لاړ شي پرون بختالله جي صاحب دعا کړې ده نن به احمد صاحب دعا وکړي دی به مونږ ته دعا وکړي د دنیا او د آخرت تاسو به پې امین